واقعا دا ډیر دردونکې پیښه ده چې کله ماته رایاد شي هغه د قندار هغه تنکي ماشومان چې د دې لیوانو او د دې وحشیانو په لاس په شهادت ورسېدل هغه څوک چې نه نسب لري نه پلار لري نه مور لري ټول ولا د زنا دي د هغو د لاسه دا په شهادت ورسېدل دا ډیره دردونکې پیښه ده ټول ملت په دردېدلی هغه څوک چې مسلمان دی د هغه په زړه کې درد پیدا شوی دی او د رئیس جمهور بیانیې به تاسې هم اورئ چې هغه هم لیدلی دی نو موږ به دا وایو چې الله رب العزت د دوی خپل په قهر او غضب کې ګرفتاره کړي هغه څه لیکل ول وای زما بېوسه او بېمشره ستا یادونه ماشومان دي زما بېوسه او بېمشره ستا یادونه ماشومان دي ستا په وینو سره لاسونه او آهونه ماشومان دي ته په خاورو لطپت شوې ته په خاورو لتپت شوې د سرووینو سمندر کې ته له برمه راولېدلی ستا خیالونه ماشومان دي ته شهید شولې ماشومه د کندهار په زخمي غیږ کې ته شهید شولې ماشومه د کندهار په زخمي غیږ کې ستا مورکۍ هم در سره ده ستا نازونه ماشومان دي ته داړلی سره لیوه یې ته داړلی سره لیوه یې ته بېوسه وې افغانه ستا زخمی زخمی وطن کې ټول دردونه ماشومان دي ته ډیوه وې د مورجانې ته ډیوه وې د مورجانې کوم ظالم په وینو سور کړې ته ډیوه وې د مورجانې کوم ظالم په وینو سور کړې ستا د تورو ښکلو سترګو سپین سندونه ماشومان دي نو الله دې دوی تباه کړي الله دې په خپل قهر و غضب کې دوی ګرفتاره کړي دا بېنسبه اوله د زنا او هر وخت کې مسلمان دپاره په کار ده چې داسې یرغلګرو په مقابل کې ودرېږي د کندهار خلک یاست، مسلمانان یاست، پلرونه مو مسلمانان دي، قوم مو مسلمان دی، دا ملت ستاسو دی، دا وطن ستاسو دی، ایا دا ستا کور نه دی چې امریکایي دې شپې چاپه ورباندې وهي؟ دغه ستا کور نه دی چې امریکایي دې راکشي؟ دا چې زما کور ته د شپې امریکايي راځي، خارجي راځي، چاپره رانې وړي، خور مې راکشوي، له ځلوره یې په بازار کې په ګریبان کې لري، د کوڅې ټول خلک ورته ګوري او دغه ستا خور نه ده؟ دا ستا ورېنداره نه ده؟ دا د دې ملت ښځه نه ده؟ د هغې څه جوړوي؟